د شاه بازار څخه زموږ اورېدونکي عبدالله لیک رالېږلی او پوښتنه یې کړې ده وایي که د یو سړي څخه د سهار لمونځ قضا سي او د ماپښین پر لمانځه ولاړي قضا شوی لمونځ ورپه یاد سي اوس به دی څه کوي دغه لمونځ به پوره کوي او که به د سهار لمونځ راګرځوي حضراتو د دغه سړي څخه تاسې پوښتنه وکړئ چې د سهار لمونځ یې نه دی کړی او د ماپښین پر فرض ولاړ دی هغه د سهار قضایي لمونځ ورپه یاد سو چې دغه سړی صاحب د ترتیب دی که نه دی یعنې که پر ده باندې شپږ لمونځونه قضایي باندې وه ادنا درجه یې دا شپږ لمونځه دي هغه ته که اووه که اتې که سل وي که زر وي دغسې سړی چې ترتیب د لمونځو ورته ساقطېږي که دا قضایي لمونځونه او فوتي لمونځونه د ده پر ذمه باندې شپږ لمونځه وه یا تر هغه بالابود نو د دې سړي سره ترتیب ساقط دی دا د ماپښین لمونځ یې په ځان کې شروع هم سي ده دا لمونځ به تام کې ختم به کړي آینده وروسته دې بیا بل وخت د سهار نه راوګرځي او که دا سړی داسې سړی و چې شپږ لمونځونه یې په ذمه کې نه و پاته قضایي کې قضا کړي دي هغه یې راګرځولي دي خو مطلب دا چې صاحب د ترتیب دی دغه سړی نو که دوه یا درې یا څلور پنځه لمونځه د ده پر ذمه پاته و قضایي شپږ نه وپرسوي او د ده هم دغه قضایي لمونځ په دا وخت کې هیرو چې د ده لمونځ کاوه د ماپښین او مثلا یا وخت تنګ وو په دا درې ځای کې دلته دا ترتیب ساقطیږي چې د لمونځونه تر شپږ یعنې شپږ ته ورسېږي یا مازاده یا نسیان وي ایره وي یا ضیق د وخت وي دا وخت تنګ وي په دغه اوقاتو کې هم ترتیب ساقط دی مثلا د مازدیګر فرض سړي فاسد ماپښین یې هم لمونځ نه دی کړی هلته لمر او غر سره ورغله دا څلور رکعته لمونځ ځایولی شي دغه وخت که دی هغه د ماپښین لمونځ کوي دا د مازدیګر را پوتېږي دغه وخت کې دی د مازدیګر لمونځ کولی شي د ماپښین باندې پرېږدي یا لمونځونه شپږ قضا شوي وه هغه قضایي یې په یاد دی دا وختي لمونځ دی کولی شي او یا قضایی بالکل ایرو دا وقت المنځ یې وکړي وروسته تر لمانځه هغه لمونځ ور په یاد شو قضایي هغه لمونځ یې سیدي ادا هغه قضا دې بیا راوګرځي خو پر هر تقدیر دغه سړی چې د سهار لمونځ د ده په ذمه کې دی او ماپښین فرض یې شروع کړي دي او هیڅ عذر مسقط د ترتیب هم نشته نور لمونځونه فرضه باندې نه دي باندې وخت هم پراخه دی و د هغه رنګه د لمونځ ورپیاسو په داخل کې د لمانځه نو د هغه د ماپښین لمونځ به حضراتو دی پوره کړي دا به وکړي بیا به هغه د سهار دوه رکاته قضایي لمونځ وکړي دا د ماپښین لمونځ به ثانیان بیا راګرځي بیا به کوي مسله همدغه ده والسلام